تاسو د شریعت غږ رادیو ته غواړئ دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شبي پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاست تبصرې ترڅنګ او څه یې چې بد کړي وي هغه چې هم مخامخ وویني نو دا به خوښوي چې ارمان د ده او دغه بد عمل تر منځ لرې واټن وای او الله تاسو له خپل ځانه ویروي او الله پر بندګانو ډیر مهربان دی اې رسوله خلکو ته ووایه که تاسو په رښتیا الله سره مینه کوئ نو زما خبره منئ الله به هم در سره مینه وکړي او ګناهونه به مو در وبخشي او الله بخشونکی ډیر مهربان دی ورته ووایه د الله او رسول تابعداري وکړئ نو که یې مخ واړوئ نو بېشکه الله هم کافران نه خوښوي چې می د ژوند مرحله ټوله مدینه کې تیرې دلې هر یو زخم چې مسلمان ته د الله تعالی په لاره کې ورسېږي، د قیامت په ورځ به دا زخمي مسلمان د الله تعالی حضور ته په داسې حالت کې راځي لکه په نېزه چې اوس وهل شوی وي، له بدن نه به یې وینه روانه وي، رنګ به یې د وینې وي، خو بوی به یې د مشکو وي. د دې حدیث روایت. نن د دوشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې څلورمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د نومبر د میاشتې له دولسمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مجسم میلیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د روزګان ولایت په ترینکوټ کې پنځه مرکزونه فتحه دېرش تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل ګڼ نور ژوبل شول د بغلان ولایت په برکه کې بیس پتحه څوارلس تنه ګوډاګیان ووژل شول او ګڼ مهمات یې ونیول شول د غزنی ولایت په جاغوریو کې د پنځه ورځني بریالي عملیاتو په اړه وروستو جزئیات درته لرو او د بادغیس ولایت په سنګ آتیش کې دوې پوستې فتحه یو ټنګ ویجاړ یولس تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې وروستي معلومات ښيي چې په دې بریدونو کې د خانقې په سیمه کې د مکتب، هدیرې او اچکزو د سیمو درې مهم مرکزونه په بشپړه توګه فتح او پکې میشت پنځلس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او ګڼ نور ټپیان پاتې نور یې د ولایت مرکز ته وتښتېدل په یادو مرکزونو کې د مزدور دښمن یوه شوبله او یو رینجر موټر تخریب شوی دوه کارمولي ټوپکونه یو راکیټ، یو ثقیل، یو وسط هوان، یوه توپنچه، دوې غټې مخبرې، پنځه څلوېښت زره مرمۍ او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي. په یاده سیمه کې یو تن مجاهد هم زخمي شوی. همداراز د پایناوې په سیمه کې د شپې تر دوو بجو پورې جګړه روانه وه چې په ترڅ کې د مکتب او کلینیک د سیمو درې مهم مرکزونه په بشپړه توګه فتحه او د قومندان خاکسار په شمول پنځلس تنه مزدور عسکر دلته هم ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول په یادو مرکزونو کې یو رینجر موټر تخریب شوی یو ټانګ یو ثقیل یو راکټ درې کلاشینکوپونه یو کارمولی ټوپک او ګڼ شمېر ډول ډول مهمات او مرمۍ د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي په یاده سیمه کې دوه تنه مجاهدین هم د جګړې په مهال زخمیان شول د الخندق بریمونو عملیاتو په لړ کې تېره شپه لس نیمې بجې د بغلان ولایت برکې ولسوالۍ اړوند شهرینو په لول سیمه کې د مزدوري اردو په بیس د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري پراخ تعرضي بریدونه ترسره شول جګړه د شپې تر یوې بجې پورې وغځېده چې په پایله کې یاد مرکز په بشپړ ډول فتحه او په سیمه کې د شریرو اربکیانو قومندان او د بیس د قومندان په ګډون څوارلس تنه مزدور عسکر او اربکیان ووژل شول. همداراز یو ټانک تخریب شوی او دوه تنه مزدور ګوډاګیان ژوندي نیول شوي دي. په دې سربېره یو ایم بي ټانګ، شپږ میله ایم شپاړس ټوپک، درې میله کلشنکوپونه، یو میل ایم څلوېښت پیکا، یو میل دهشکه، یو منځنی هوان او په زیاته پیمانه مهمات نیول شوي دي. د الخندق بریمنو عملیاتو په لړ کې د غزنی ولایت جغوري ولسوالیو کې پنځه ورځې کېږي چې د امریکا مزدورو ټوپکیانو په وړاندې دښمن ځپونکي عملیات روان دي د یادې عملیاتي لړۍ په اوږدو کې تر اوسه د مزدور دښمن د مهم قومندان حبیب الله باشي په ګډون اووه پنځوس تنه مزدور عسکر قتل او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي همداراز د دښمن یوه قرارګاه او نولس پوستې هم فتح شوي یو شپېته میله سپکه او درنه وسله اووه عرادي موټر، دوه د شپې دوربینونه، اته لیزرونه او په لوی شمېر مختلفو نوعو وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. په دې سربېره دوې عرادي هموي ټنګونه او درې موټر تخریب شوي هم دي. له سیمې د ترلاسه شوي معلوماتو له مخې جګړې ته له کابله ورغلي مزدور کمانډویان هم په لوړ شمېر کې وژل شوي چې د دوه ویشت تنه جسدونه یې هم د جګړې په ډګر پراته دي. دا مهال د درنې مرګ ژوبلې په لیدو سخت وارخطا او له سیمې د تیښتې په لټه کې دی. د یاد ولایت د ګیرو ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه مجاهدینو د مزدورو پولیسو د امنیتي پوستې درې تنه پیراداران په لیزري ټوپکو په نښه کړل. راپورونه وایي چې په دغه برید کې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای وژل شوی او دوه تنه نور ژوبل دي. د بادغیس ولایت د سنګ آتش ولسوالۍ مرکز ته څیرمه بېګا شپه دوولس بجې د مزدور عسکرو په امنیتي پوسته وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، پوره درې ساعته یې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې دواړې پوستې فتحه او یو مزدور قومندان سراج او یو تن اجیر عسکر ځای پر ځای قتل دوه تنه نور ژوبل شول. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د چشمدوزک په سیمه کې د کمین په ترڅ کې د مزدور دښمن په کومکي قوه وسلوال بریدونه ترسره شول چې په مهال یې یو ټانګ ویجاړ شوی، درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او څلور تنه نور ژوبل پاتې یې په تېښته ولاړل. په پوستو کې له مزدور دښمن څخه درې موټرسایکلونه، یو راکټ او ګڼ شمېر مختلف النوع مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د شملنې په سیمه کې بېګا شپه اوه نیمې بجې د مزدوري اردو پر دوو پوستو وسلوال بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې یې پنځه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز بیګا شپه اته بجې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د هزاره ګانو د پارچاوي په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره شول چې پکې پنځه تنه مزدور پولیس مړه او ژوبل او یوه شوبله یې ویجاړه شوه مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی همداراز د یاد ولایت د سنګین ولسوالۍ اړوند د تعمیرانو په سیمه کې پرون غرمه یولس بجې د مزدوري اردو د دوه سوه پنځلس میوند قلي اردو پر دوو لیوا د هوانونو په مټ برید ترسره شو برید چې تر ماسپښین پورې دوام وکړ په پایله کې نه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته په دې سربېره مزدور دښمن ته مالي تلفات هم اوښتي خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د خسراباد په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت اته تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل شول پوسته او پکې یو رینجر موټر او یو موټرسایکل سوځول شوي همداراز له دښمن څخه یو راکټ یو کلاشینکوف، دوه کارمولي ټوپکونه او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي. د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د ناقل اباد په سیمه کې بېګا شپه دوې بجې د مزدور اردو په دوو پوستو د لېزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د ید ولایت د ګرشک او سنګین ولسوالیو ترمنځ د توري شاه په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک پرون سهار اته بجې د مزدوري اردو په هغه عملیاتي قوه چې له سنګین ولسوالۍ نه د درې ورځنیو عملیاتو وروسته را په تېښته وسلوال بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې یو تن مزدور قمندان افتخار او څلور تن عسکر ځای پر ځای قتل او پاتې یې په تېښته ولاړل. همداراز دښمن خپل مړه او ژوبل د پېښې له ځایه د چورلکو په مټ ولېږدول. مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یادې ولسوالۍ اړوند د پارچاو په سیمه کې بېګا شپه دوولس بجې د مزدوري اردو د پوستې دوه تنه عسکر د لیزر په مټ وویشتل شول. یو بل خبر وايي چې په یاده ولسوالۍ کې د حاجي عبدالعزیز د پمپ په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک پرون سهار اته بجې د مزدور عسکرو پر ضربتي ټانګ د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله ټانګ ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکر ټول ځای پر ځای ووژل شول. د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ اړوند د ګرنګاو په سیمه کې ترین کور ته پر غځېدلي سړک د یوې پوستې دوه تنه مزدور عسکر د لیزر په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول همداراز بیګا شپه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د مندوزو او بیبانک په سیمو کې د مزدور عسکرو په پوستو د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره شول چې پکې څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د غور ولایت د چارسدې ولسوالۍ پر مرکزي ودانۍ بېګا شپه اته بجې د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسله وال بریدونه ترسره کړل. د بریدونو په پایله کې اووه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. په پېښه کې یو تن مجاهد زخمي او یو تن د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. تقبله الله تعالی. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند ابراهیم خیلو سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو د راپورونو له مخې دغه برید کې د مزدور دښمن پنځه تنه پولیس مړه او ژوبل شول همداراز د یاد ولایت د زرمت او ګردیز په عمومي لاره د مزدور دښمن په قطار د مجاهدینو لخوا برید وشو د معلومات له مخې دغه برید کې د ګوډاګي ادارې د جاسوسي شبکې دوه تنه کارمندان ووژل شول همداراز یاد ولسوالۍ کې د هستوګنې په پوسته هم برید ترسره شو چې له امله د پوستې د قومندان بابا په ګډون دوه تنه پولیس مړه او ژوبل دي د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د کنسک په سیمه کې په مزدورو پولیسو د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې څلور تنه مزدور پولیس ځای پر ځای ووژل شول همداراز د یاد ولایت د مرکز اړوند د کرغزرت په سیمه کې بیګا شپه دولس بجې د مزدورو پولیسو په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې تر یو نیم ساعت پورې دوام وکړ په پا پایله کې دوه تنه مزدور پولیس ته پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی د لوګر ولایت د مرکز اړوند پاتخواب سیمه کې د مزدور اردو په ټانک د ماین چاودنه وشوه د معلومات له مخې د ماین دغه چاودنه کې د دښمن ټانک تخریب شوی او عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو د شمیر په اړه یې کره معلومات نه دي ترلاسه شوي یو ساعت وروسته د ګوډاګي ادارې په یو بل ټانګ هم درنه چاودنه ترسره شوه چې په مهال یې ټانګ ویجاړ دوه تن عسکر مړه او ژوبل شول د لغمان ولایت مرکز مهترلام کې د ولایت مقام په دروازه ولاړو مزدور عسکرو باندې د لاسي بم برید وشو د چریکي مجاهد لخوا تر سره شوي دغه برید کې یو تن عسکر وژل شوی او دوه تنه نور ژوبل دي ورسته خبر دا چې د سرپل ولایت د سنگ چارک ولسوالۍ مرکز ته څیرمه بیګا شپه د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور عسکرو په پوستو او مرکزونو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پا پایله کې یې پراخې سیمې مجاهدینو فتح کړي او دښمن د تلفاتو په لیدلو سره په تېښته ولاړ. اوس دښمن د ولسوالۍ په مرکز کې د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې دی. د خبرونو پای. قلموالو او ټولو اغیز لرونکو شخصیتونو باندې ږغ کوي چې په دې تاریخي پړاو کې خپل مسولیت ادا کاندي د ولس ځوان نسل دی د اشغالګرو له ګمراه کوونکو د سیسو خبر کړي ترڅو ځان ترې وساتي خپل دینی کلتوري اصالت او سوچه فرهنګ د نوي نسل ته تشریح کړي او د پردي بدمرغه فرهنګ بدی دی ورته بیان کړي تر څو مو نوی نسل په خپل هغه اسلامي فرهنګ ژوند ته دوام ورکړي چې د دنیا او آخرت د کامیابۍ درنښت او سعادت ضامن دی دا کور د مسلمانو د وطن افغانستان دی وطن افغانستان دی غالي ما سر به خوري دلته ژوند پردو ګران دی قدرمنو اورېدونکو! د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام د یوې سیاسي تبصرې اورېدلو ته راګرځوو چې د اسلامي امارت د نظر څرګندونه کوي. د افغانستان خاوره د افغانانو ده، نه د امریکایانو. د مسکو په ناسته کې چې د امریکا، روسیې او د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو په شمول د نړۍ او سیمې دوولسو هېوادونو برخه پکې اخیستې وه، د اسلامي امارت بریالیو استازو په خورا صراحت او معقولیت وکولای شول چې د افغان مجاهد ولس ږغ هلته منعکس کړي او د اسلامي امارت له با غروره داعیې څخه په کلکو او سپینو ټکو دفاع وکړي. امریکایانو او د کابل رژیم چارواکو زیاتې هڅې وکړې چې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې یاده غونډه جوړه نه شي، ځکه امریکا او کابل رژیم پوهېدل چې یاده غونډه به ازاده او هر چا ته دا حق حاصل وي چې حقایق ووایي او د افغانستان د جګړې هغه اصلي لاملونه په ګوته کړي. د اسلامي امارت استازو د افغانستان د روانې جګړې د پای ته رسېدو او د افغانانو د سوکالۍ او د یوه خپلواک اسلامي نظام د ټینګښت په اړه د مسکو په غونډه کې مفصله او جامع طرحه وړاندې کړه. د اسلامي امارت د اورول شوې بیانیې په یوه برخه کې راغلي، اشغال د ټولو غمیزو مور ده، په افغانستان کې سوله او د خارجي قواوو وتل یو له بل سره تړلي دي، ځکه چې د خارجي قواوو وتل یوازې ځان تېر ایستل دي. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر ښاغلي شېر محمد عباس چې د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د سیاسي پلاوي مشري کوله، د غونډې له پای ته رسېدو وروسته یې له نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو سره په رسا، جالب او معقول انداز د خبرو او معلوماتو شریکولو په وخت وویل، که د امریکایانو خوښه وي او یا نه وي، هغوی به له افغانستان څخه حتماً وځي. افغانستان د افغانانو کور او د افغانانو خاوره ده که امریکایان په خپله خوښه نه وځي موږ به یې په زوره باسو امریکایان په حساب یو نیم یا دوه لکو افغانانو ته ډالر او امتیازات ورکوي پاتې افغان ولس چې پنځه دېرش میلیونه تشکیلوي په مطلق او قاطع ډول د اشغال مخالفت کوي او د اسلامي امارت سره اوږه په اوږه ولاړ دی د چارو د کتونکو او څېړونکو په اند د مسکو ناسته له شک پرته په امریکایي خودخواهۍ کلک ګوزار و ځکه امریکا د افغانستان د جګړې او سولې په اړه له ځان پرته بل چا ته د کوم تصمیم او هڅې اجازه نه ورکوله او هر څه یې په خپل ګرت او انحصار کې ساتلي وو. دغه راز د کابل رژیم په لاپوشاپو هم د بطلان کرښه راکش شوه چې ویل به یې هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان په اړه د دوی له مالکیت او سرپرستۍ پرته کومه غونډه جوړه او یا ترسره شي. د مسکو په ناسته کې خو د کابل رژیم حیثیت او رول دومره پیکه، خندنی او ګنګه سو چې په خپل دریځ او موقف یې هم سخوند نه سو وهلای. پر هغه سربیره د اسلامي امارت استازو د غونډې په دوران او حاشیو کې په دلایلو ثابته او جوته کړه چې د افغانستان پنځه اویا فیصده خاوره تر واک او سلطې لاندې لري او داعش مطلقاً امریکایي پروژه ده، ساتنه یې د کابل رژیم استخباراتي کړۍ کوي.